پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اورېدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د دردونو نعمت او د پوهې او د خوشحالي لاسته راوړنه درد او الم تل لپاره دا ناوړه نه وي ستا په بدن باندې چې څومره دردونه راځي په تا باندې چې څومره غمونه راځي دا تل لپاره ناوړه نه وي بلکې کله ناکله د یو چا ښه د دردونو په ګاللو کې نغښتي وي دعاګانې او رښتیني تسبیحات له دردمن سره مل وي تاسو وګورئ زده کوونکی د زده کړې په بهیر کې دردونه ګالي چې عالم ورڅخه جوړیږي په پیل کې سوځیږي خو په پای کې رڼا ورکوي شاعر هم په پیل کې ربړیږي کړیږي او د خپل زړه وینې خوري چې کړاونه یې ګالل لنډه دا چې پر یو اغیزمن ادب باندې بیا دا شاعر واوړي چې مشاعر او زړونه په خوځښت راولي کوم زده کوونکی چې په خپله خوښه خپل سری ژوند پیل کړي او د علم په پلټنه کې سختی نه وي ګاللې له بحران او ستونزو سره نه وي مخ شوی دغه ډول زده کوونکی به تل تنبل او لټ وي په علم کې به هیڅ خیر او برکت نه وي دا خبره به هم قدرمنو اوریدونکو تجربې تاسو ته ثابته کړې وي نو که په دنیا کې څومره درد تیروې د درد نه به وروسته الله رب العزت تا ته نعمت درکوي تاسو وګورئ هغه زده کوونکی هغه طالب العلم چې کله د علم په لاره کې قدم دی په دې بهیر کې هغه ډیر دردونه ګالي په پیل کې سوځیږي خو په پای کې بیا رڼا ورکوي ټول عالمونه رڼا کوي او دا تاسو ته هم معلومه ده کوم شاعر چې ستونزې ونه ګالي او د زړه وینې د کاغذ پر مخ تویې نه کړي شعر او شاعري هم بې خونده وي ځکه چې دغه ډول شاعري له ژبې څخه راوتلې خو له زړه څخه یې سرچینه نه وي اخیستې تر دې هم په لوړه سطحه مثال د هماغو لومړنیو مسلمانانو دی چې د پیغمبري په پلیزه کې ژوند کاوه هغوی د لوی ایمان پاکو زړونو رښتینې لهجې ژورې پوهې خاوندان ول ځکه چې هغوی له حق سره د ملګرتیا په ډګر کې تر بل هر چا زیاتې ربړونې ګاللې وې لکه چې الله رب العزت د هغو مسلمانانو په اړه فرمایي ما کان لأهل المدینة ومن حولهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین الله رب العزت فرمایی د مدینې اوسیدونکو او د شاوخوا بانډکچیانو ته دا هیڅکله نه ښایي چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای چې دوی د الله پیغمبر پرېږدي او دوی په کورونو کې کیني او له هغه نه په بې پروایي سره د خپلو خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای ځکه چې داسې به هیڅکله نه وای چې هغوی د الله په کار کې د ولږې تندې او بدني تکلیف څه کړاوونه وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدې شي هغوی پرې ګمګام واخلي او له کوم دښمن څخه چې له حق سره یې دښمني وي، څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونې لیکل شي. الله رب العزت فرمایي، دوی داسې خلک دي چې دا تکلیفونه دوی ته نه رسیږي مګر الله رب العزت به دوی ته نیک عمل لیکي دا باوري ده چې الله د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کوي الله به د دوی د خدمت حق ضرور ورکوي پر دې سربېره نورې داسې بېلګې هم شته چې د لوړو او ژورو په ګالونو یې غوره نوښتونه رامنځته کړي دي ولکن کره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل قعودو مع القاعدین الله وایي د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نه و د منافقینو ځکه خو ځکه خو یې هغوی سست کړل او هغوی ته ویل شول چې کینئ له ناستو سره هغه وایس چې د خپل وس په دردونو کې ربړېږي د هغه خبرې د زړونو تل ته کینوځي ځکه چې وعظ یې له درد او الم څخه سرچینه اخیستې وي نو هر درد او هر کړاو تاسو دا ناوړه مه ګڼئ دا ځان ته ځانګړي نعمتونه لري الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي هغه زمونږ طالب العلمان هغه زمونږ ورونه چې په اول کې دوی دردونه کړاوونه ګالي خو الله رب العزت وروسته دوی ته د علم نعمت ورکوي الله رب العزت دوی د پوهې لور ته روانوي لکه الله رب العزت فرمایي علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما وکان فضل الله علیک عظیما الله وایي او تا ته یې هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه ول او پر تا د الله لورونه ډیره زیاته ده ځکه ناپوهي د ضمیر مړینه او د ژوند وژل دي چې دا د عمر تباهي ده نو هر مسلمان باید په خپل ژوند کې پوهه ترلاسه کړي که په اول کې درد او کړال ګالي په آخر کې به الله رب العزت دا په خپلو نعمتونو کې راونغاړي ناپوهي د ضمیر مړینه او د ژوند وژل دي چې دا د عمر تباهي ده انی اعزک ان تکون من الجاهلین الله وایي زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د ناپوهانو په څیر ونه ګرځوې د دې برعکس له علم پرته انسان هسې مړی دی او بې علمي د مړو په څیر ژوند کول دي او علم د سترګو رڼایي او د روح غښتلتیا ده هغه څوک چې عالم دی سترګې به هم روښانه وي او د هغه روح به هم روښانه وي د پوهې پر مټ انسان له خپل زړه نه تنګي لرې کوي او ډاډمني ترلاسه کوي پوهه ده چې له لاسه وتلی شی بیرته انسان ته په واک کې ورکوي او دا هم انساني فطرت دی الله رسول الله ته وایي چې دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه او ولوله ای پیغمبره د خپل رب په نامه چې هغه پیدا کړ همدارنګه رسول الله فرمایی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین د چا په اړه چې الله د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورپر برخه کړي تاسو وګورئ بقي بن مخلت له اندلس نه په دې نیت د بغداد لاره نیسي او روانیږي چې هلته به له امام احمد بن حنبل رحمه الله نه د حدیثو علم زده کړم او تاسو ته معلومه ده چې د اندلس نه تر بغداده پورې څومره لار ده په زرګونو کیلومتره مزل دی چې په میاشتو کې هلته موټر نه رسیږي خو حضرت بقی پیاده د اندلس نه د بغداد لور ته روانیږي چې کله بغداد ته رسېږي، بغداد ته تر رسېدو وروسته پر دې پوه شو چې امام احمد بن حنبل د خلق القرآن مسئلې له امله په کور کې تر څارنې لاندې بندي دی دا یو اختلافي مسله وه په دې باندې علما ډېر ښه پوهېږي چې په دې مسئله کې حضرت امام احمد حنبل په خپل کور کې بندي و او تر څارنې لاندې و او څوک ورسره د لیدنې کتنې حق هم نه لري حضرت بقی په تشویش کې شو چې تر دومره مزله وروسته که له لاسته راوړنې پرته بیرته ستون شم نو دا ښه نه ده ځکه زما خواري به بېځایه لاړه شي نو له ځان سره یې پرېکړه وکړه چې زه باید تر دروازې مخې ته کینم تر دې چې ورسره وګورم درې شپې او ورځې د امام احمد بن حنبل صاحب دروازې مخې ته تېرې کړې لنډه دا چې د هغه خدمتګار را ووته نو بقي بن مخلد ورته خپله قصه وکړه چې د څه لپاره راغلی او څه غواړي امام صاحب چې خبر شه نو په څه بهانه یې ورسره وکتل او دواړه پر دې پرېکړه وکړه او په دې باندې هم نظري شول چې ته د سوالګر په بڼه کې راځه او زما د کور مخې ته کښېنه او خیرات غواړه نو زه به هم د خیرات درکولو په بانه در اوزم او په منډه به یو حدیث د محمد رسول الله تا ته وایم دواړو تر یو کاله پورې همداسې کول او کال وروسته چې بقی خپل کلي ته ستون شو نو مسند بقی بن منخلد یې ولیکه چې ټوله د علم نړۍ یې پرې خړوبه کړه ګورئ هغوی د علم دپاره څومره تکلیف ایسته نو د هغه درد او غم نه وروسته الله دوی ته نعمت هم ورکه نو هر درد او هر علم ناوړه نه وي د هغه نه به وروسته الله تا ته ډېرې خوشحالیانې او ډېر نعمتونه هم درکوي نو د پوهې په راسته راوړلو کې د علم په راسته راوړلو کې خامخا ستونزې او تکلیفونه شته هغه وګاله په هغه باندې زغم او صبر وکړه چې الله تا ته نعمتونه درکړي نو څومره چې په درد کې ژوند کوې په غم کې ژوند کې د خوښي د ترلاسه کولو هنر زده کړه غم او درد پرېږده ځکه د زړه خوښي او د زړه ټیکاو له سترو نعمتونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې د زړه خوښي د ذهن ته ثبات ذهن ته ثبات او نفس ته ډاډمني اوربښي او هغه څوک چې په غم کې ژوند کوي هغه څوک چې په غم او په درد کې ژوند کوي د هغه ذهن به هم ثابت نه وي د هغه نفس به هم ثابت نه وي علما ویلي دي چې خوشحالي او خوښي لاسته راوړل یو داسې هنر دی چې هغه زده کړې ته اړتیا لري څوک چې پر دې هنر باندې وپوهیږي چې خوشحالي څه ډول او څنګه ترلاسه کیږي او ګټه ترې څنګه اخیستل کیږي نو هله به د ژوند په خوږو باندې پوه شي نو په دې لړ کې تر ټولو لومړنی اصل دا دی چې انسان باید زغمناک او صابر وي له مصیبتونو سره د مخ کېدو په صورت کې باید زغم ونه بایلي او نه له خنډونو سره د مقابلې پر مهال د دوه زړهتوب ښکار شي ځکه زړه چې څومره غښتلی او پاک وي نو روح به هم رڼون او ځواکمن وي او بیا په زغرده له ستونزو سره مقابله کولی شي د دې برعکس د فطرت له کړکېچنو سره له مقابلې نه ډارېدل او دوه زړهتوب رنځونه دردونه او وهمونو ته لاره جوړوي د مصیبتونو پر مهال وویلا کول او په وړو وړو خبرو هیجاني کېدل غوسه کېدل او اندېښنې او لا ډېرې ستونزې رامنځته کوي خو هغه څوک چې د غوسې پر مهال له صبر او زغم څخه کار اخلي، ټولې ستونزې به یې اسانه هوارېږي. کله چې یو ځوان له مرګ سره لوبې کولی شي، نو د ستونزو او مصیبتونو ګالل ورته اسانه خبره وي. د سرور او خوښي د دښمنانو تګلاره تنګ نظري او د نورو په پرتله یوازې خپل ځان ته ارزښت ورکول دي. الله رب العزت خپلو دښمنانو ته په دې ټکیو کې اشاره کړې، الله فرمایي اهمتهم انفسهم هغوی ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود بل شی ورته ارزښت نه لري دغه ډول لنډفکري خلک او ځانپالي خلک ټولې ښېګڼې په خپل ځان کې ګوري او نور ټول مخلوق یې تر سترګو کم راځي او د نورو په اړه هیڅ فکر نه کوي او نه د بل لپاره ژوند کوي یعنې په هر څه کې خپلې ګټې په پام کې نیسي نو موږ باید یو څه شیبې د بل لپاره هم ژوند وکړو لږ د بلو ګټو په خاطر د خپلو ګټو قرباني ورکړو نو هله به سوکاله او له خوښي ډک ژوند ولرو نو زغم او صبر او عاطفه داسې یو شی دی چې انسان ته خوشحالي او سرور و په برخه کوي راشه دردونه پرېږده او خپل فکر ته واګي واچوه د خپل فکر خپل سری مه پرېږده او که همداسې خپل سری پرېږدې نو د غمونو دوسیې به درته پرانیزي او له پیدایښت نه تر ننه پورې د ناهیلو ټولې کیسې به درته وکړي، ژوبله ماضي او اندېښمن راتلونکی به دې مخې ته نېغ ودروي چې هغه ستا احساساتو ته په ټوله مانا ټکان ورکوي، نو خپل فکر د یو ګټور عمل په سرته رسولو متمرکزه کړه، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، پر هغه الله توکل وکړه چې ژوندی دی او هېڅکله هغه مړ کېدونکی نه دی. او بل دا که غواړئ چې له دردونو او غمونو نه خلاص شئ خوشحاله ژوند ولرئ نړۍ ته فقط دومره ارزښت ورکړه چې څومره ارزښت لري یا څومره ارزي دنیا هسې لهو لعب دی نو له د دنیا نه مخ اړول پکار دي ځکه چې دا د بیلتانه سکنۍ او د فجایع او د فحاشیو ناسکه مور ده د داسې صفت لرونکی څیز دومره د پام وړ کله کیدای شي چې ته د خپل ټول دنیا او د ژوند پام دې ته واړوې تاسو لیدلي ډیر غټان او ډیر مخکیني خلک چې پراخه خزانه یې راټولې کړې وې څه شول نه هغوی پاتې دي او نه د هغوی خزانې همدارنګه د ژوندانه د آدابو په ترڅ کې ویل کیږي چې خوښي او د خوښي لاملونه په هڅه او کوښښ ترلاسه کیدای شي او بیا وروسته طبعي بڼه خپله وي او د دنیا ژوند یوازې د دې وړ هم نه دی چې هغه ته فقط په تریو تندي وکتلی شي تیارې خوښي لاسته راوړه ښه اخلاق لاسته راوړه بیا به دا خوښي د ستا طبیعت وګرځي د اخلاق به د ستا طبیعت وګرځي په دنیا کې کله ناکله یو انسان د بل انسان د مرګ اعلان کوي په داسې حال کې چې خپله د ده خبر په خپله خپرېږي، دا هم حقیقت دی چې له ژوندانه څخه ټول په ټوله د خپګان نښې او اغېزې نه شي لرې کولی، ځکه ژوند همداسې پیدا شوی چې په دې کې به څه ناڅه خپګان وي. لقد خلقنا الانسان فی کبد انا خلقنا الانسان من نطفة ابشاج نبتلیه الله په بل ځای کې وایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. په حقیقت کې الله وایي موږ انسان په سختی کې پیدا کړی دی الله وایي موږ انسان له یوې ګډې شوې نطفې څخه پیدا که چې هغه موږ وازمایو په هغه باندې امتحان وکړو الله بیا فرمایي چې مرګ او ژوند د دې لپاره ما پیدا کړي چې تاسې وازمایي وګوري چې له تاسې څخه کوم یو ډیر ښه عمل کوونکی دی الله فرمايي، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن د جنتیانو خبره را نقل کوي جنتیان به په جنت کې وایي چې شکر دی د هغه الله لپاره چې له موږ نه غم او اندېښنه لرې کړه او دا د دې دلیل دی چې له ټولو غمونو اندېښنو څخه د خلاصون یوازینی کور هغه جنت دی چې هلته ټول په ټول غمونه او اندېښنې پای ته رسېدلی شي ونزعنا ما فی صدورهم من غل د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیري وي هغه به الله وایي موږ ایسته کړو نو دنیا واقعا د ربلونو او د غمونو کور دی د خوشحالي کور چې دی هغه جنت دی خو انسان باید تل لپاره کوشش وکړي چې هغه خوشحالي او سرور ترلاسه کړي غمونه پرېږدي خو بیا هم قدرمنو اوریدونکو مه خپه کیږئ که تاسو غریب یاستئ خلک ډیر قرضدار دي که تاسو ګاډۍ نه لرئ خلک پښې نه لري که تاسو له مصیبتونو سر ټکوئ خلک له کلونو راهیسې په کټ کې پراته دي که تاسو یو زوی له لاسه ورکړی خلکو ډیر زامن له لاسه ورکړي بیا هم مه خفه کیږئ ځکه چې تاسو مسلمان یاست پر الله او د هغه په رسولانو، د هغو په کتابونو او په ملائکو، په تقدیر او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، داسې خلک شته چې د هغه هر څه دروغ ګڼي، الله هم دروغ ګڼي، رسول هم ډېر دروغ ګڼي، کتابونه او ملائک هم دروغ ګڼي، بیا هم مه خپه کېږئ، که تاسو نه ګناه کېږي نو توبه وباسئ. که د بدی مرتکب کېږئ نو استغفار ووایئ، که غلطي وکړئ نو اصلاح یې وکړئ، ځکه چې د الله رحمت پراخه او د توبې دروازې پرانستې دي، بیا هم مه خپه کېږئ، ځکه خپګان اعصاب ټکني کوي او له سترګو څخه خوبونه وړي. یو شاعر څومره ښه ویلي. څومره مصیبتونه دي چې سړی ورڅخه تنګ شي له خلاصون یې ناهیلی شي سره له دې چې له الله سره یې د هواري لاره شته په کار ده چې په داسې حال کې انسان یوازې یو الله ته خپل ټول پام راواړوي او د دنیا غمونه پرېږدي او تل لپاره په دې کوشش کې اوسیږي چې زه خوشحالي څنګه ترلاسه کړم نو په دنیا کې قدرمنو اورېدونکو چې په تاسو باندې څومره دردونه راځي څومره غمونه راځي تاسو هغه ناوړه مه ګڼئ ټول دردونه او ټول غمونه ناوړه نه دي د هغه نه به وروسته الله رب العزت تاسو ته ډېر ښایسته نعمتونه درکوي لکه څو مثالونه چې ما تاسو ته بیان کړل خو تل لپاره په دې کوشش کې اوسئ چې څنګه پوهه ترلاسه کړو، څنګه علم ترلاسه کړو، د پوهې او د علم په ترلاسه کولو په بهیر کې چې تاسو ته څومره دردونه، کړاوونه، رنجونه در رسېږي دا دې تاسو ناهیلې نه کړي ځکه د دې نه وروسته الله رب العزت تاسو ته نعمتونه درکوي، طالب العلم که په ابتدا کې سوځي خو په آخر کې بیا ټولو ته رڼا ورکوي. او د خپل په ژوند کې د خپل د ژوند په شیبو کې دا کوشش وکړئ چې تاسو د خوشحالي هنر ترلاسه کړئ چې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته خپل مور و پلار ته څنګه خوشحالي وروبخو او د هغو هنرونو نه یو هنر دا دی چې تاسو زغمناک او صابره اوسئ لپاره په مصیبت باندې صبر وکړئ او یوازې د ځان لپاره ژوند مه کوئ بلکې د ټولې نړۍ لپاره ژوند وکړئ لکه څنګه چې ځان ته خوشحالي غواړئ د ټولې نړۍ لپاره تاسو خوشحالي وغواړئ او بیا هم خپه کیږئ مه ځکه که تاسو ګاډۍ نه لرئ ډېر خلک دي چې هغه پښې نه لري چې په پښو وګرځي که تاسو غریب یاستئ ډېر داسې خلک دي چې هغوی قرضداره او پوړولي دي خو بیا هم هیڅکله د ژوند نه مه ناهیلي کیږئ، د الله نه د ښه ژوند غوښتنه کوئ، هم په دنیا کې هم په آخرت کې، الله به عزت د دنیا او د آخرت په در په برخې کړي. په دې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه.